دا لسم رکو شروع کیږي د سوره بقره نه کان فيما قبلو بیان شناع اليهود مخک بیانو د شناع د يهودو او نه اذن کذالک دلته هم بیان دی د شنای او د يهودو من نقض العهد هغه څه دی چې وعده ماتول دي وتولي عن النصيحه اعراض د نصيحت د دیرو کو خلاصہ بیان ذوفل علمی لليهود بیان د ضعف علمی او عملی د پاره د يهود بیان نصیحت لهم بیان د نصیحت د دوی دی و اعراضهم عنها ډډ کول د دې دي د نصیحت نه و تذکیر بما بعد الموت وبایام الله تعالی پند په واقعات راتونی پس د مرګ نه او په حوادث او عقوبات دنیاوی او د الله بیان خسران تجارتهم بیان د ځانمن کېدو د تجارت د دوی دی وتری بل الوفاء بالمیثاق مین ور کول دی وفاتا هغه میثاق ازلی وان العباده والاحسان بذوي القربى والمساكين بل ترغیب دی عبادت ته او ترغیب دی احسان ته ذوي القربى سره د مسکینانو سره ویلا اقامت الصلات اقامت د صلات دا د دې رکو خلاصه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاق بني اسرائيل او واقعات کا جغست او ما وعده محکمه د بنی اسرائیل نه په تورات کې لا تعبدون الا الله عبادت منه کوي د غیر الله وقولوا للناس حسنا عام خلق ته بخي خبرې کوي امر بالمعروف نهي عن المنکر واقیم الصلاه دا خود بل د فائدې خبرې شوې ذاتی و مخیه منځ دروي واتو زکات زکات ورکوي ثم تولیتم دا د دې تولی شو بیا تاسو اعراض وکړه د حق نه الا قليلا منکم لګتا د عبد الله ابن سلام داغه مرګري وانتم موردون تاسو اعراض کوونکی وان اسغنا میثاقکم چې ما واغه سواده محکم استاتونه بیا تاسو اقرار وکړو انتم تشهدون تاسو گواهی کو ثم بیا دا اراده حق نشه اراده میثاق نشه ثم انتم هؤلاء تقتل انفسکم تاسو اے کسانو وجل نفسونه خپل یعنی بعض او بعض وجل وعده خلافی موکړه وتخرج فريقا منکم من دیارهم دغه فدیه به تاسو غستا حالانکه حرام په تاسو باندې اخراج ده دي فدیه غستل جایز وو او په بعض کتاب تاسو ایمان راوړې په بعض کتاب چا فدیه ده کفر کوي په بعض کې اخراج دي قتلول دي فما من يفعل من ذلك منكم الا خزي في الحياه في الدنيا څوک چې دا کار کوي نه دین مګر رسوي د پاتې دنیا کې به رسوا شي په یو د باندې سنجاری براغه بختنه سر پراغه قتل کړل شي کړل شي کړل پر د قیامت باندې يردون الى شد العذاب دی به واپس کیږي صح عذاب مل غافل عما تعملون هغه نه تاسو عمل کوي فیجادی کو اوس الله د دې تجارت خسران ذکر کوي اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره دا کسان چې دی غسته دی حیات دنیا لاندې جون په یو د آخرت کې چاله جون دی فلا يخف عنهم العذاب نشي سپکولې دی باندې عذاب الا ما دها که چا باندې دلیل دا دی په تخفیف لکه تخفیف د ابو لهب نشو تخفیف د ابو طالب نشو ولا من سرون او نو به دې سره امداد کولی شي په تخفیف د عذاب یا په دفع د عذاب سره بس به کو کنه چټین دی لاس دی بیا وای لګ لسمه رکو ده کنه یو لسمه رکو شروع کیږي د سوره بقره نه او نقض میثاق په مقابله د نعمت روحانیه په مقابله د نعمت روحانی د دې رکو خلاصہ بیان الامراض المستمره لليهود بیان د امراض مستمره دی همیشه امراض د يهود د پاره من الاستكبار والتكذيب تکبر دي تكذيب حق ده والعناد والتعصب عناد ده والتعصب وقتل الانبياء إيه؟ بغير حق پیغمبران وجل دي برنا حق واتخاذ من العجل الها نولد دي تخيل رب پیلا وانهم لا يفعلون ما تحت المسلمين دیم کارونه خلشي کولای او نه کوي کله مسلمانانو دلان دي شي هم وای بیان او توسل او بیان توسل دی وان النبوت امر وهبي نبوت امر وهبي دی دا په کسب نه راځي لا کسبیون په خلاف د ولایت او د کرامت ولایت کرامت عادي په کسب سره مهنت وکړي عبادت وکړي فرایض به پوره کړي نوافل وکړي چې لیو وباسي نو غیر عادی په کسب سره دا د دې رکو خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسی الكتاب وقفینا من بعدی بالرسل ورکړو ما موسی ځان ته کتاب ته تورات ته در پې کړیو ما پس د دین نور رسول په بنی اسرائیلو کې انبیا راغلي دي ډېر پس د موسی علی السلام واتینا عیسی عیسی ابن مریم البینات ورکړو ما عیسی ابن مریم علیہ السلام ته معجزات واضح ابراد آتما ابراد ابرس احیاء د موت او بار بار قرآن کی عیسی ابن مریم ذکر نسب ثابت کیږي د پلار نه دلته ذکر کی مریا د نور پیغمبرونو نه دي پلار ته نسبت کی ابن عمران یا نور د دې دین ما چې د عیسی سم پلار نو انما عیسی د لکه مثل آدم شان غریبه دي صاحب په شان شان اغرب ده ادم هغه به پلار به مور پیدا کړو او دې به پلار پیدا و ايدناه ما تایید کړو دده بروح القدس په جبل شام سره يسير مو حيث سارا افكلما جاءكم رسول ایا تاسو به اعتراض کوئ کفر به کوئ چې هر تا د دې رسول به مالا تاوان کوم تا خو تاسو نفسونه نه غواړي استكبرتم تکبر وکوي دا یو ففريقا كذبتم یو فر پیغمبرانو تاسو تکذیب وکړ یو فر کوم قدر یحیی علیہ السلام زکریا علیہ السلام بل شناعت د دې ذکر کی قولی وقالو قلوبنا غلف دی وې زمونږونه ګرانده دي باندې په غلافونو کې تاسو خبرو ته نه داخلي بل عمل به کفرهم الله تعالی اعلان کړي په دې په کفر دي سره فقلیل ما یمنون دې لګ دی ایمان راوړي السلام او د مرګ ما جاءهم کتاب من عند الله دې ته کتاب د جانب د الله نه مصدق لما معهم هغه دې سره دې په اصول د دین کې وکانو من قبل دی بویل په خاله دینا یستفتحونا دی په طلب د فتح کو پاکستانو چې کافران دي فلما جاء معرفو ادی ته دی او پی دا نبی اخر زمان دی کفرو به کفر په دو الله علی الکافرین لعنت د الله دی په کافرانو دی په تورات ته انجیل لا واغستو چې مشرکین سره به مقابله وا الله انصرنا علیهم من نبی المبعوث فی آخر الزمان یا الله مون سره امداد وکي هغه نبی کې لګل شي په آخر زمان دا توسل الله دې دې په توسل انکار نه کړي دې په کفر انکار کړي یو توسل په ذوات فاضله ان الحیات او بعد الوفات دوړه جایز دي څوک ته انکار کوي نو غلط عبدالسلام صاحب وایي چې ما ته سالامي معلومه وي د حضور به صدقه خوري نه خوري او هدیه به خوري اجر مې راوړي سلمان فاطم دا څه کوي اته دا او وې خو صدقه دانا نو ته خره بل مهر نبوت حضور کمی سپور تک مهر مات ما ولي ما ویل چې اول خوراک دالی جنت بچي ماته زائده د کبد ده مېم کمیاب دی بیا داغه عینا بیا عینې سره زائده لکی اب څومره مې عینا به څومره زائده به څومره ټول خبرې ماولی دلی یا رسول الله یو ډیر بهتانی قوم دی که زما د ایمان نه خبر کینو بیا به مال څه مخکې له دې نه چې دې زما په ایمان نه خبر شوي تپوس ته زما متعلق یهودیان رااله حضور ته ویل چې عبد السلام په تاسو کې څنګه چړیو خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا عالمنا وابن عالمنا افضلنا وابن دیر کی پتونه ولو کله ایمان نه ورو خدای ځان پر اور کې دی ایمان ډیر اکار شو کلمه دغه خلدا او دغه میدان دی شرنا و ابن شر دا ناکار د ناکار زوی لارې ناکار دیم ناکار د دې نه یریدم نو بعد ایمان راوړ هغه څوک عبد الله ابن سلام سو او د مرګ او دلته الله انکار د دې په ایمان کفر وکړ په توسل انکار نه دی به سمشتوی انفسهم بد دیغه چې دی خرج کړي په نفسونه نه حصہ د نفسونو هغه څه دي ان یکفرو چې دی کفر کوي به مانزل الله ته خدای نازل کړی دی بغیان د جهاد د بغاوت او د حسد ان ينزل ذلك من فضله على من يشاء یا نازل کی در پر فضلنا ومن يشاء باندې دلته نبوت دا د الله فضل دی دا په کسب نه راځي فباو بغضب على غضب یو غضب پاس د بل غضب نه لکافین عذاب مبین مهین عذاب د سپکون واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله دي ته ویل شي چې ما نه چې خدای نازل کړي دي قران دی قالو دی وایو نؤمن وانزل الینا ويكون ما وراءه من ایمان راوړو چې موږ باندې شی تورات انجیل منو کفر کوي بما وراءه باندې حالانکه دا حد د مصدق د امام په تورات کې ذکر دی په انجیل کې ذکر دی بیا سره زمان عیسی علی السلام ویلو ذهابی خیر لكم زما تاسو لپاره غوړه ان لم اذهب لمنجي فارقلی کزنه زمو فارقلی نه راځي فارقلی د دې په جبه کې ستایل شوی ته وایي سره محمد علی السلام هغه بیان نه راځي قل تورته وایا کلمه تاسو انبیاء الله من قبل اولی تا پیغمبران د خدای په خواله دي ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان پیغمبران څوک وایي لقد جاءكم موسی بالبينات ورکړی ما موسی علیہ السلام تا تراته کړو په بنا سره اته نام موسی ته سو آیاتن بینات نه معجزې ورکړو په مثال شل اونیو تاسو سکیل را پس د دو د کوه تور تا الہ او اجابت سره قبول سره قالو سمعنا وعصينا وورد من خلصا اسيان کو دا مرستا سرکشی وا واشرب في قلوب العجله اوس کول شي د دې پډونو کې محبت عبادت العجل عجل خود مشروبات نه نه دي محبت د عبادت تسکین به کفر په کفر د دې سره قل تورته وایا بے سما امرکم به ایمانکم بد دې چې امر کې بده تا ایمان ساتو ایمان دا تقاضا ان کنتم مؤمنین کتا تم مؤمنان قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله هذا من دون المؤمنين فتمنوا الموت ان كنتم صادقين دی وای دا اخرت زمونږ دی بس ته ورته کتل دار اخرت په نيت د الله خالص ما سوا د نور خلقونه دبل چا دی په کې نه ارزو د مرګ لره ولي جنت ته ته په مرګ کې کتا سوري لکن د طالبات له د اشاره د بوتان د طالب ان تمنا هو بدم ما قدمت ايديهم هرګز ارزو نه لري هميشه دی مکه لاسونو کارونه کړی دي چې ټپه چې ورته دي جهنم دی علیم بالظالمین علیم دې په ظالمان په اجازه دلیل دې په بوتلان د طالبانی ولتجدنهم احرس الناس على حياه مومه تدیل ډیر حارسان د خلقونه په جون ومن الذين شكوا اغینهم حارسان دي مشرکانو یود احدهم دوز غنی او تن ساتونه لو يعمر چې عمر نو مزریه دی عمر ورکه شي دیتا الف سنا درکال دا د دې محاوره وا پرچانه زه هزار سال جون تیر کې درکال مؤمن زنده دې احد درا لري کون کې دا مرد د عذاب نه ان يعمر چې د عمر کو پهله مزایده پر ان يعمر ودا مې راځي احد